لیک زموږ اورېدونکي امین الله امیني رالېږلی او پوښتنه کوي وایي په هغو ځایونو کې چې د جمعې لمونځ کېږي که د جمعې لمونځ وسي وروسته د جمعې تر لمانځه په جماعت سره لمونځ کول جایز دي او که نه دي حضراتو نه دي جایز لکن هغه ځای کې چې تاسو په سوال کې ویل دي چې د جمعې لمونځ کیږي یعنی امصار مراد شارونه ساراګانې چنارو او دغسې نورې قراوې دا د مابینه وتلي هلته کې لمونځونه د جنا د جمعې کړي دي هغه چې کړي دي هغه هم غلط چا د دې باد یې کړي هغه هم غلط و باطل د ماپښین لمونځ یې په ذمه کې پاته هر چا چې کړی په سارا کې که یو سړی ځان ته حنفي وایي په مذهب د امام صاحب مبارک وي دا حکم و فیصله و عمل و روش دا پر ضد د مذهب دي چې دی په مذهب ناپوه دي دا جهال خو پر هر تقدیر باندې د جمعې په ماپښین کې که بندیان وي هم لمونځ په جماعت نسي کولی په داخل کې د ښار او که دا نور مساجد دي ما ورات د جامعګانو سره په هیڅ مسجد کې به آزان هم نه کېږي د ماپښین او جماعت به هم نه نو د مخه تر جمعې او وروسته تر جمعې و بازاریانو ته و بندیانو ته و مریضانو ته و ناجوړانو ته و ګردو ته دغه لمونځ کول په جماعت نه دی جائز دا معنا یو مکروه عمل دی ناروا عمل دی کې چیرې وکي هغه د فرض غاړې خود په خلاصېږي ولې یو سړی که معذور وي جماعې څخه خلاص وي لکه مسافر یا مریض دا دلته جماعت شروع کی نور داسې کسان چې هغه جوړان دي پر هغو جماعت فرض ده هغه بیا اقتدا پسې کوي خلل وغه جماعې ته ورسېدي فریضه یې پاتې یا بندیان دي په عین محبس کې دوی د جمعې په ورځ د جمعې لمونځ شروع کړي نو بیا هغه مدیر د محبس یا هغه بل منصفدار و معمور یا نور عسکر و مجاهدین حضرات دا بیا اقتدا پسې کوي نو هغه کسان چې د جمعې لمونځ پر دوی باندې فریضه وه هغه هم دا خپله جمعه پرېږدي هغه جماعت کوي نو کنز راواړوي یا قدوري شریفه بیا تر پایه هر کتاب راوړي چې حتی د جمعې په ورځ بندیان په جیلخانه کې هم لمونځ په جماعت نشي کولی دا کسان چې دا عمل کوي غلط کار کوي آینده د توبه وباسي بیا د جمعې په ورځ ما ورا د لمانځه د جمعې لمونځ په جماعت نه کوي په دا ماپښین کې کې جمعه وکړه خو ډېره اعلی که نه ولمونځ به یوازې کوي پرادا پرادا وسلام